بسم الله الرحمن الرحیم سوال دې سوال شو سوال طالبان سلام ابن سوار سوک دے ابن سلیمان بن سوار ابن اخی شبابتا طالبان ایک سو پچپن ستر آوار ہوئی او علامه ابن الجوزی دیتا حدیث موضوعی سورتوی موضوعی چې اصل دی ویری شنو عمل په اړه مسله د مشهور شو کنه نمن ابن الجوزی چې کوم ځای کې مسله خپل ویلې د درجه کې و نه راځوي او چې کله پای کې څه کمې زیاتې یې کنه نو بیا هغه فرق من کو ځکه حدیثو کې د ضعیف او د ضعیف جدا او د موضوعي فرق خوشته کړه نو د دې وجه طالبانو بل حدیث 163 رواه او تشفا د دې بیماجه لاندې شرکت او مضاربت باب لکه تراشی بچی دویم دریم حدیث وبه قال حدثنا الحسن اخر کی دا حدیث یو پدې کې نصر بن القاسم دریم پدې کې عبد الرحیم بن داوود دریم پدې کې صالح بن صہیب دا درې واړه مجاهد مرتبة الحديث ابن الجوزي موضوعي وي موږ ورته سوایو محدثین ټول ورته سوایو تقریبا سو حدیث شو شپارس شو کنه الګ تایي په پرون موږ ډیر په ویلم پنځلس اوس بدلې ولسم حدیث شو الشات من دواب الجنه دین اور پسی حدیث وګورئ حدثنا محمد بن اسماعیل علی بن عروه داوری کی قریشی دمشقی نسبت ذکر هم چې بیا تاسو تسمع رجال کې او تفرید کې اثر دی ها دا بنوي چې ابن الجوزی دا غوړي دې کې وستا چشمه او رجال کې دا ډیر غټ کار دی زمانی دا ټول روایتونو روات او دا بتا شوبه چې بیا وایي چې نو موږ ته سوال او نو ترې څنګه دا کړی نه هغه حکم مسله بیا ته اوخه وته ټول هم د کې نه پټه ده په تور تاجی تاجی جایز دی ولا ساری سے شو د دې ابن ماجه 178 سفر راوړوي اتلسم حدیث نمبر وار ځان سره بیا ابن ماجه باندې لیکي بیا طالبان توای ځان لکه چې لیکي هم خو بیا ورته ګرانه الله دې د محدثینو قبرونه د رحمتونو د رڼا نه ډک کړي رب العالمین عالم برزخ یا زمای له کثاري وته به اعتراض نه کی پنجاب ته وتا سیده راځي جوړي چلو یې مړ دې چلو یې ژوند دې مو او دا خبر دې قبل دې کوم شی له قبل خبر دې برزخ دې او موږ وایو څه دې مړ دی لکه سړی باندې او ژوند دې سره د برزخ دی خبره حق ده تر او اسی صورت د نزاع دی نو ذکر وایي الله سم حدیث الله اکبر وګورئ په دې کې المسلمون شرکا فی ثلاث خلاصه دي کنه په دې کې راشي ورسو حدیث ته سند حدثنا عمار بن خالد در سند دی راشي په دې کې زهير بن مرزوق او بل علي بن زيد بن جدعان نو دا اولنې چې دې طالبانو دا وم لیکلو زه معلوم شو غراب چې کوم دی طالبانو دا مدلس دی او ان سره یو دا نقصان کولی کوي زم پدې کې زهیر مجهول دی او جد عام خامشو سره د مخ کتاب سماوي لیو کنه کم دې ته وځو کنه دا شیزو به هاي دې هاي دې نه مې جوړ ده کړې لاندې خړې یاد کو په دې غر وکوش کې اگر سر باندې انجر مې الله رو نمان د تویلې د دې نږدې ځای نه راځو نو تاسو ته نږدې دې کو پابندي کوئ کنه تاسو یو خیر لري دې وځو خو دې نږدې نه راځو نو تاسو لږه پابندي کوئ کنه عاقل له اشاره کوي او کما کل سره غټ کوته بزرگ یاد دی کنه ماوید حسن درجه کې دی کنه بزرگ د توحید د وجه نه وای ما مخکې تذکرہ ابتدا د ابن ماجه کې وشو الله دا حدیث دی دا دا دا دا نه دې پسې دې دا ونه لیکي دې پسې دې عمرو بن رافع پدې کې یزید بن زیاد دی او باجوی ابن ابي زياد الشامي وصل لګوي متروک الحديث ابن الجوزي دې ته موضوعي وي او دا ضعيف جدا قريب الموضوعي سر دې په خلاص شو دا خبره اوس مخکې یو سل سلور نوی چوران میں ایک سو چوران میں اگر جدا تلفظ زبادم گنم سے بہرحال مجبور ہے طالبان عادت کی لکہ منتر سے کھڑے ہوئے شرعی اس کی حساب سے نہ اللہ اکبر کبیر طالبان شلم حدیث وائے لگ دے کہ یہ پندشپک صفحه ته تراشي حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا بقية بقية ابن الوليد الحمصي مدلس او دل تیان کرا یوم خص بل ابي حل بس شتره بگی جی ها جی تنشته ده نشته به ځای هم نه لیکي کنه او کنه خط دې کولا ده بل ان خلید بن ابي خلید ٹھیک شو حال بس او شیخ ده ده چې خلید دی دواړه مجاهد دي سری درې نو سنت شو کنه بیا طالبانو ان شاء الله چې دې تفریح تاسو کې نو زبر تداویم چې تمام کتابونه کې اوس راوړې وګورئ اسماء رجال کې بیا به تاسو پته ولګي الله دې په علامه ابن الجوزی خپل رحمتونه لګي شي کړی د الله رضا لپاره کې کمې زیاتې راغلې دې پکې په غیرت د وجه نه راغلې کنه لکه تاسو دې غیرت د وجه نه کوم نه یې نیمچه مسلمان ته خارج د اسلام نه وایي تاسو نه وایي وایي عملی بدعتي ته تاسو وایي کله مسلمان وایي ځان نه یادوي هغه ته وایي چې دا ډول سخت دی وګوره یو قاعده ده ته یاد شو استاد دې تشدد که تشدد کې طالبانو د محدث د هل او د حرمت مسله او طالبانو ترجیح به یې شو حرمت له احتیاطا دا یو قاعده هم ده کنه خبره باندې پوره شي دی کنه قاعده نو کله تعارض په من دسته محرم او د مبیح کې ترجیح بچا لري احتیاطا اوس وګورئ طالبان اوس یو کم 270 199 راواړو یې طالبان لاندې راشي او شپږو کې چې د پاسه وګورئ باب په بیان ذکر د دیلم او فضل د قزوین ماتا سنن ابن ماجه کې ویلي فکر تعالی الله الله دې د زراخیل شیخ الحدیث استاد محترم زم شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق رحمه الله قبر رحمت او نور نه دی دا بادشاہ شیخ استاد دا لارې مونږ ته وی خو درې تهذیب او تهذیب او تدافیات لکه الحمدلله رب العالمین څنګه یاد یو ورځ ما ته ویل طالبان ناسو الله نه دعا وغواړي الله به سینه کولاو وی الله مدغه سلیونی کې لکه زه چې لیونه طالبان غلی ما زړه کې د عذاب زمای امين نو سلیوان ته ما کوي په دې فن کې لیونتوب یادوي که نه امور یې اضافي دي په نسبت سره هغه بل لیونتوب نه لګا او که نه داسې نو انشاءالله بیا وایي چې حدیث پړاول خو جایز نه دي چې لیونتوب یې که نه په دې نقطه پوه شو ډېر لوی عالم ډېر لوی شخصیت ایمان فی کل الفن که څوک وایي موږ نه وو لیدلی بغیر د دغه یو شخصیت اروز مونږ دا غینه وی ریاضی علم خمسه هیئت دا ټول زموږ پاره کې استاد حدیث او ادب او میراث عجیب میراث نه اشعار دی میراث ورکړي اشعار چې ابو جل دا دا غدا اشعار دی وساته تی ام وګوره طالبان په دې کې سیم حدیث یو وشتم دا موضوعي دی ابن جوزی ذکر کوي اوس دې کې وګوره لاندې یو داوود بن محبه عبارت وګوره بل د شیخ ربیع بن صبیح بل د شیخ عن زید بن ابان دا ټول غلط دي نو دا حدیث ابن الجوزی موضوعی وی اور نورم ہے اور پھر سے مو مرتوی کی موضوعی کوئی شی خبر ہے حضور کی سے سمجھ دا امین وای کنه خدای بنده چې فن کې دی دغه وشي کنه ځان دلته کې 100 طالبانو وګوره تقریبا او دل طریقې له جز الحادی عشر دولسمه سفاری ته ورسېږي وای راځي الدعاء بعرفه شته پکې پدې کې طالبانو دا حدیث په دویشتم شو کنه عبد القاهر بن سری السلمی عبد الله بن کنانه بن عباس ولې کړی شو دا اول خو کذاب او نور الزامات هم دي دا رسو دواړه مجاهل دي مصر احمد کې هم دي دا عبد الله زیاداتو کې مستد احمد کې د امام احمد بن حنبل رحم الله زوی سو روایتونه زیادات سره دا کړی نو هغه زیادات کې نو مستد احمد زیادات کې امام احمد دغه کې نه دی بچی کوم زیادات دي مرتبه الحديث موضوعي لکه څنګه چې نن جوړ دی ټیک شو طالبان ابن الجوزی شوی موضوعی مونږ ورته شو ویل دو نقصانات دي متن منکر دي کنه چې تنه نقل کوي او سند هم سره طالبان ضعیف جدا نو د دې زمانه علما ضعیف جدا باندې هم څه اطلاق کوي موضوع ٹھیک شو خبر احکام کې فضائل هیڅ استدلال نه کیږي د سبب زهر دي چې دغه کې وکی دي چې تاسو بیانو چې دا افکار نه دي نظام سره دې لپاره جایز دی موضوع حدیث بیانول خالي اسی اوریدل تقریر خنه دي کنه ناروا دي ها وشو طالبان سیم حدیث شو درشتم 233 صفحه د دې کتاب راوړو باب اللحم لاندې تقریبا یو څو کلی بر لاړ شي شته زبدې ابن ماجه کې ستاسو چا کې نشم نه ملاو شو باب اللحم ها وګورئ دا حدیث اورنه وګورئ سلیم اسلام حدیث نمبر لیکي بیا تاسو ته مسانه ایماتم پدې کې طالبانو سليمان بن العطا الجزري بل طالبانو 238 راوړل د دې کتاب الاعتداء بالخل ترکه باندې انګولې دا باب نه لاندې لګراشي دویم حدیث خبره جوړه شو جوړه دا شکار شو طالبانو دا چې جمله معترضه وي شو قرآن کې څه کولا پنځیر ته ویو پنجاب نه کس راغلی پښتو ورته نه وصله او یو کس لري تعلقات دا نوم څوکیو دا کوم مرغی ده چې پورا کیسه تیر شو نو بیا ورته شي توتی ها ته تا ته هیڅ ترې مان مونږ یو خبره نن کړې و چې پنځه احادیث د ابن ماجه ثلاثي دي په پای کې دوه بزرګان دي په دا یو سند پر ثلاثي نو دی خو قابل د ثلاثیت نه دي علما په دې باندې منقبت او فضیلت نه ثابتې ده ابن ماجه زما په دې خبره به پوه شي الکه تقریبا اے دا شړې خو چې کوم دی کارونه یې ډېر دي کنه خدا ټینګول غواړي دې ځان خلاصې دا چې تاسو باسي دا روات اسماء الرجال دې پرې کې مسکار کول غواړي قاعده متوجي دي وګوره دې کې سند ته وګوره لاندې یو پدې کې وګورئ طالبانو جبارت ابن المغلب ٹھیک ده شتره کني شتره کنه یو خو پرې دوی چې ځان نه دویم پدې کې عم بسط ابن عبد الرحمن دا ثانی سره طالبانو متروک الحدیث او دریم پکې محمد ابن زا زان تشیع او کمزور سره نو دا سیم حدیث شو طالبانو ها پندشتم پندشتم دغه دغه ونلی دغه ملي هم لیکلو لاندې راشي لاندې اخري صفحه باندې دغه ولیکي دغه ملي کوي لیکل صحیح دی خدا به د ورسو محدثینو په دغه کې رااله حدیث صحیح دی چې څنګه موږ ویلې دی اقو ځان سره وساتي خو نور محدثین چې د باندې کلام کوي د ابن ماجه دا پاره کې پنځشتم حدیث لاندې اخري کې څه راشي اصل البلح بالتمر شته پدې دا حدیث موضوع دی پنځشتم حدیث شو دا ولي کې په نمبر وار دا ولي کې دا مخکې مری کې ځان سره وساتي راځي وترستو څوک چې څه خرڅېږي د هغې فضایل به یې جوړول په دې کې د ابن ماجه رحمه الله استاد عبدالوهاب بن الضحاک السلمي د دې وجه نه سره حدیث موضوعي دو سو چالیس صفحه راوړوي سیم حدیث شو ویشتم ستایش باب من الاسراف شته دې دې کې وګوره حدیث وايي او پسې د هشام بن عمار مخکې دی یو پدې کې بقیت ابن ولید خو چون کې دلته په تحدیث ته یوسف ابن ابي کثیر پدې باندې کلام او نو ابن زکوان مجهول ابن الجوزی دې تاسو یې موضوع وي سم حدیث شو بل 246 سفر واړوي تقریبا اتیشتم حدیث باب الاخر کې وګورئ لاندې ته نږدې دی باب الاصل شته دیتا دغه ورپسې حدیث باب الاصل دا متصل حدیث په دې کې طالبان دا حدیث یو په دې کې زبیر بن سعید الحاشمی ضعیف او نور کلام پیش کړي او دویم د استاد عبدالحمید ابن صالح دا مجهول دی درین دا عبدالحمید ابن صالح سما د ابو هريره نه ثابت نه ده نو منقطع هم دی نو سند څه ابن الجوزی ورته موضوعي وایي او ضعیف جدا دے او موضوع اطلاق هم فی صحیح دے ایک سو آتیشتم حدیث شو دو سوا یو کم پندو سم سفر آوار ہوئی تاسی وائی بابن فی ایل ایام یحتجم کم ورزو کے بختر لگئی دیکھ راشی طالبانو حدیث ورپسې دویم نمبر حدیث تراشي سوید بن سعید یو عثمان بن مسعود دو حسن بن ابي جعفر درې دا ټول په کې کوم دي قابل اعتبار دي ٹھیک شو ابن جوزی دیتا موضوعی ہوئی یو کم دیشم حدیث شو وګوره په دې کې طالبانو یو عبد الله بن مغفل دیم یزید الرقاشی ٹھیک شو طالبانو ابن ابان الرقاشی ټول نسبت دی ابن یزی څوک دی ابن ابان الرقاشی هو دا شی ګوري کې هو ابن ابان الرقاشی دا مجهول او مخکې باندې سلام یو دیر شم شو جی موضوعی طالبان صحیح شو الله اکبر کبیر اوس طالبانو راشلان دی هم پکی مجالس الفقراء باب کې لږ کته راشي دیم حدیث شته دی په دې حدیث کې طالبانو یعنی حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه دا هم چې تر مخکلان شي يزيد بن سنان ٹھیک شو دا عن ابي المبارك ابي المبارك مجهول او اول یزید بن سنان هو ابو فروه الرهاوی الرهاوی قرآن میں داد نسبت کیا ہے تفریح کی اسماء الرجال کے سن کیا ہے تو میں بھی ہوا ابو فروت الرهاوی صحیح اوس طالبانو 105 کې وګورئ صفحه 105 دغه مخامخ دا هو تفسیر سره مای بند راولې دی کوئی کې په خبره چې دا نه ایمان کې وسه کوي بند راولې شاید ول حکو ہے دیر دیر کوئی طالبان علامه ابن الجوزی چې کوم کلام کړو چې موضوعي دی هغه اوس چې نور محدثینو د ابن ماجه په حدیثو کلام کړي نور محدثین چې کوم احادیث ته موضوعي حکم لګوي موضوعي ورته وي اوس هغه سو حدیث شو تین کې راشي اوس بیا بیا ګردا دا فرق د وجه ګردان لګ بدل شو ها څه شو ترتیب د ابن جوزی او د نور فرق د وجه پغم سفر واړو طالبان ابن ماجه Qué maldición, John D. شپږم مسله لا کتراشی طالبان حدثنا داوود بن سليمان ني من لخته بیا یې رسول هو ابن محمد ابن اسحاق بن ابراهيم بن محمد بن عكاشة بن محسن العكاشي تقريد اسماء الرجال کی مرتبه مشکلات نه دې باندې به کلام وګورئ پرېږدئ په خبره باندې کړم دا هغه اسماعیلوجه طالبانو امام احمد بن حنبل امام نسائی ابن حبان امام حاکم دا متهم بالوضع ٹھیک شو طالبانو ہاں مرتبة الحديث صحيح ووري ده دا متن څه دی راغلی دی په نورو اسانیدو سره څه صحه سره وګورئ ورته بغیر د دې سیاق نه عن معاذ مسند احمد وغیرہ کی تصحیح سند سره راغلی دی چې کله یمن ته لیږل تر شوي د طالبانو په نیاز دي نو هغه روایتونه صحیح دي لیکن دا سند سره موضوعي سوید لیکي او کدر ته هلال نورستو هوا هلال ابن سوید الحضرمی ذات سره امام احمد ابن حنبل امام یحیی ابن معین عبد الله ابن مبارک امام ابو داود امام بخاری او تسوی موضوعی دا راوی متهم بل وضع ګرځي کذاب ورته ټیک شو دا لرم مصطفی الحمسی یو پدې کې بقیه ابن الولید ٹھیک ده طالبانو ها مدلس ده کنه ده ها او ان سره دلته کوي کنه مبشر بن عبید نه موضوع ایک سو سات سفر اواړو ایتای وناته دیشم حدیث باب ما جاء اول کې خدای له طالبانو نهي ان تسلب مال جنازه پدې کې عالی ابن حزب ور دا د نور محدثینو خبره ابن الجوزی خبره فقط دې کې ما ویلو ختم شو 238 صفحه راوړل وي تاسو سلویتم حدیث دی ګان جی جی ما ته سویلی چې دا څه دی ځان سره یاد وساتئ ٹھیک دی ولی یو په دې کې څه دی ان بسطبنو عبد الرحمن لیکشو او محمد ابن زاردان ثانی مطلوب حدیث نمبر سویم شو سلویستم اوس وګورئ دې کې دا حدیث متصل وګورئ اشاشته دې پرشتہ ها اوس وګورئ دې کې یو ابراهیم ابن عبد السلام او بل عبد الله بن میمون القداح حدیث نمبر دو سلویتم دی کنه دا رسولاتی حدیث دی یو دا دی یو سری دا دی او دا مخ کې اشا کیم طالبانو وای طالبانو یو پدې کې محترم جبارت ابن مغلث المغلس دیم د شیخ کثیر ابن شته شابسي اوس وګورئ طالبانو دا ثلاثي دي د دې وجنه په دې باندې کلام کړو محدثین دې پسول ضعیف جدا وی او نور په وجه حکم هم کړی نو دا موضوعي حاصل دا ذکر کوي چې موضوعي درې پسې وګورئ درې دې سلوستم دې پسې لګلار شي الله اکبر درې ځل وستم شو دا هله کې طالبان نور اثار کې شرازي کې سره به اوس پتور مې ولې کور کو سره لا ٹھیک شو دبا تذکرہ کې هغه ځان لري دا به څه قابل ده دا سند چې کوم دې سره کوي نور باندې چې وی چې موضوعي سوچ تریالیس درې سنه دې دې پوری چې دې ماجا پر روایتونو نور محدثینو د وجه حکم کړی او راځه ضعیف وغیرہ او خوشتره پکې ابدان له مسله ده خدای مطابق موجود دي بل هغه شواهد کې پیش کیږي استدلال د سی روایتونو نه دي بس څنګه ابن ماجه ختم شول ان شاء الله باب وایي او خدای دې الله تاسو مشترکه دي اسماء او رجال کې لږه وروتي تاسو کوم کار او سوال غواړم کوم